خکل قافله روانه ده یو طرف ته رسول الله دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی او بل طرف ته کستاسو خیال خادم حضرت عامر ابن فهیره او سلورم هغه رهبر نو چې هغه لارې ورته معلومې وي دا قافله روانه ده اوس په دې قافله کې چې ذکر کوي نو د رهبر ذکر نه کوي الله لکه بندې کې دا کوم د رهبر ذکر نه کوي ا خادم دا غ ذکر نه کوي بس صرف د رسول الله او د ابوبکر صدیق دی سزا پورې تلونو که ستاسو خیالو سراقه ابن مالک هغه د رسول الله پسې شو چې دا زه گرفتار کما مکی خلکو له ور کما او هغه کم انعام چې او پیسې ستړي شغه تیوالم حتی تر دې پورې زور نږدې شوم سراقه وی چې اذا سمعت قراءه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما وورید تلاوت د رسول الله پیغمبر علی السلام تلاوت کو او څومره لوی حوصله ده سره شاته را کتلم نه چې څوک شته که نشته ولا یل وهو ولا یلتفتو او رسول الله شاته نه را کتلو و ابو بکر او ابو بکر سکول هغه ډیر شاته قتل و ابو بکر او ابو بکر چې دی یکسر الالتفات هغه ډیر کول رستو قتل یکسر الالتفات ډیر به رستو قتل چې دا خو سړی را پسې راغی د اس دا مخکنی خپې نه دي دې ته لاسونه وي فی الارض پس مکه کې هغه اوچه د عربو ځمکه کاڼي جنه په هغې کې ننوتل حتی تر دې پورې بلغه تر رکبتین چې ورسېدل دا دواړه ځنګنونو ته دې ځنګنونو پورې دا اس دا مخکنی خپې په ځمکه ننوتې چې قریبه نه و چې دا لاسونه او دا مخکنې خپې د ځمکې نه راستې وي خو چې دا ډیر زور یې وکړو نو دې زور سره راووتل فلما استوت کله چې برابر شو دا اس قائمتا ولاړو چې ودرید دا اس دا پخې په د ځمکه ننوتې او چې بیا په زور راوستي نو داسې ګرد غبار په برنه دغه شوې او خط اول ګرد غبار او د ګرد غبار پسې بیا لوګې شو دا ګرد غبار په هوا کې لوګې شو ما وی وای خدای داسې نو اذن په دغه وخت کې اذن په دغه وخت کې لاثر یدیها هغه اثر د لاسونو د غیله غبارونو ګردو هغه شماوی ننوتل پزمک او بیا راوستو نو دا پزمک ننوتل او بیا دا پخیر استل دا غي اثر څه شو غبار ګرد ساتعون په بر خاتون کې فی السماء په اسمان طرف اسمان طرف ته دا ګرد خط مثل الدخان پشان د لوګي د لکه د لوګي پشان دا تک تور ګرد په بر خط ما وی خدای دا سری بیا می خپل ګوډی ته لاس ور واچو ما وی پالو ګوره چې څنګه دی فاستقسمتو نو ما خپل تقس... ما طلب وکړ د خپل قسمت بل ازلام په غشو قسمت می معلومه او په غشو چې زبا دوی ته ضرر رسوم کنه فخرج الذي نوروت هغه غشي اکرهو چې هغه زما خوښ نه و ما ته وایي داسې مه کوه فنادیتهم بالامان نو ما اواز ورک دوی ته په امان چې زما د طرف نه تاسو ته تا امن رسول الله ته ابو بکر صدیق ته می اواز ورکو بل امان په امن چې بس زما طرف نه تاسو ته خطر نشته چې رالم ما په زړه کې وې چې د د مقابله څوک نشي کولی الله به دې غالبه کوي وقع فی نفسی را پریوته زما په زړه کې حين لقیتو ما لقیتو په هغه وخت کې چې زه میلاو شوم د هغه شي سره چې زه ورسره ملاو شوم په دې وخت کې چې زه د کومو شیونو سره ملاو شوم هغه څه د من الحبس چې هغه را بنوالی دی عنهم د دوی نه الله زه را بند کړم که نه یو ځل لاس نه وغورځېدم بیا پې سور شوم بیا اس مې په ځمکه ننوته دا ټول دغه اوس ترې دغه کړم نو ما پسړه کې دا رااله چې انسا یظهرو من امر رسول الله سلام چې زر دې چې خکاره بشي امر د رسول الله دا د پیغمبر علی السلام چې کوم پروګرام دی الله به دا غالب کی په ټوله دنیا خیر چې نږدې شوم فقلت ما وته په ډېرې عاجزۍ باندې ووي فقلت له نو ما وته ووي حضرت خبرې کنې ستا قوم خو تا پسې نامستی دی چې چا رسول الله نعوذ بالله قتل کو یا چا گرفتار کو سل اوخانه غلدی او ما خبر ورک دوی ته اخبار ما خبرونه د هغه یرید الناس بهم چې اراده کول خلکو په دوی په دې لار کې چې کم قبایلو دویم دا اراده و چې رمت الله مقرا کی چې دا د قریشو د کسان مونږه گرفتار کو مونږ ته انعام ملوش ها بیا می ورته بل درخواست وکړو چې حضرت خرچه را سره شته دی د سفر که ضرورت دا خرچه واخلي وعرضت عليهم او ما وړاندې کا غوی ته ازاد خرچه چې حضرت دا خرچه والي والمتاع سامان داسې د سفر چې کوم پکاریږي دا سامان والي فلم يرزعاني نو دې دواړو ما نه وانه غشت فلم يرزعاني ریاضه د يرزعاني خپل معنا د نقصان رسول دې دواړو زما مال کم نکو ښکاره خبره ده چې څوک د نشې والی خو مال کم شو کنه چې په شل روپو کې د نه لس روپۍ والی نو کم نشو فلم یرزعانی نو هغوی ما نشې وانغس ولم یسألانی او نه زمانه د څه خبرې سوال وکړو نو دا یوې راته ووی چې زمونږ راز پټ ساته چاته وایه مشه په دې لار لاړل الا ان قال مگر دا چې رسول الله راته وی اخف عنا پټ ساته زمونږ نه زمونږ اخف عنا ته پټوالی او که زمونږ د طرف نه چاته وایه مشه دغسې په دې لار لاړل ما وی چې الله پاک به وخرا ولی دله به الله غلبه ورکوي نو ماته سوال وکړو فسألته ماته سوال وکړ چې حضرت حضرت یو کاغذ یو لیکل را لراکا که سبا الله ته غالب کړي چې دا لیکل زتا ته پیش کوم او دا امني زما د پاره امني او زما د قوم د پاره فسألته ماته سوال وکړو ايكتب لي كتاب امن چې ما ته ولیکي خط د امن یو خط راته ولیکي او په هغې کې آینده دپاره ما له امني فامر عامر ابن فهیره نو رسول الله امر وکړو هغه خادم نو عامر ابن فهیره د ابوبکر صدیق آزاد شوی مری هغه ته امر وکړو چې هلکه دله خط ولیکه فکتب لی نو خط یو لیکه ماته فی رقعت په یو ټوکړه کې من ادم د سرمنې د سرمنې یو ټوکړه وه او په هغې باندې ماته خط ولیکه ثم مزا رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا مخ په مخه پیغمبر علی السلام روان شو زه واپس شوم او دوی روان شو قال ابن شهاب محمد ابن شهاب وی فاخبرني عروه ابن زبیر خبر را کما تا عروه ابن زبیر ان رسول الخير چتلل تلل د شام نه یو قافله رااله هغه قافله د رسول الله سره په دې سفر کې ملو شو او د قافلې دا د مسلمانانو د تجارت قافله و او په دې کې حضرت زبیر هم زبیر ابن عوام او طلحه ابن عبید الله پکې وو چې مونږ یې ولیدو چې دا څه کوي وایي مونږ ورته وایي چې مونږ خو هجرت له ځو هجرت کوو نو ابو بکر صدیق او رسول الله ته وایي چې حضرت مونږ خو تاسو له د شام نه په تحفه کې جامې راوړي دي تکې سپینې جامې وایي راکې که نه نو بیا طلحه ولګېد او زبیر ولګېد او دا دغه دوی ته پیش کړي هغه جامې نو چې کله دوی په مدینه نه نوتل کنه نو دوی د هغه غوښته وي اغوسته وي د سپینې جامې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام لقی الزبیر هغه ملو شو د زبیر ابن عوام سره او دا زبیر چرته او فی رکبن پاغه سورو کې من المسلمین د مسلمانانو د مسلمانانو یو قافله وه د اوښانو کانو تجارا او دا مسلمانان تجارت کوونکي قافلینا واپس راتلونکي من الشام د شام نه فکسا زبیر نو واغوست زبیر رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته و ابا بکر نو ابو بکر ته سی وته واغستل سیاب بیازن جامع سپینی دا سپین رختو دو صادرې بوي یو لنګ او بل د کمیس په ځای ځانه تاو کا دلته دا روایتونه دي دا رسول الله چې ملاو شو چا سره ملاو شو نو حضرت زبیر راغی زبیر وته چې دی تحفه کې جامې پیش کړې لیکن زیات روایتونو کې دا دغه راځي طلحه ابن عبید الله چې طلحه ابن عبید الله اولګید رسول الله ته او ابوبکر ته جوړې پیش کړې ستاسو حشوي کی دی شي دا دواړو زبیر همو طلحه همو د دواړو په تحفه کې رسول الله له جامع راوړې وي دوی ته پیش کړي خ دلته قافله روانه ده او چې دلته کې خبر ورسید مدینه ته چې د قصر رسول الله راوتلې دی د مکه مکرمه نور روان دی وسمع المسلمون او وورد مسلمانانو بالمدینه په مدینه کې سی وورد بمخرج رسول الله اسلام راوتل د رسول الله من مکه د مکه نه چې دغه رسول الله او ابو بکر صدیق د مکه نه را روان شوي دي نو دا د مدینه صحابه نه دي دا به سهار وختي رالل دلته یو ځای دی هغلته به رالل نو ټوله ورځ به انتظار و انتظار به و انتظار به و خو چې د غرمه ګرمي به زیاته شوه او بیا به ګرمي نه شوه برداشت کولی نو واپس به لاړل فکانو نو دا مسلمانان د مدینې یغدونه دوی براتلل کل غدات هر سوی الى الحر حريتا دا قبا نه دی قبا د قبا نه چې ستاسو شا مدینه ته نو خیل است دغه علاقه لکه خوش د علاقه دغه د حره حره معنی تورو کانو والا دا تورو کانو والا زمکه را دیته به دوی راتلل فینتصرونه نو دی مسلمانانو به انتظار کو د رسول الله چې اوس براش اوس برش حتی تر دې پورې يردهم چې واپس وکړ دوی له حر الظهيره ګرمه د ګرمه هغه د ګرمه ګرمي به پیراله بیا به واپس لاړل خیر پروازو کې یو ورځ ده چې دوی رالل چې سخته ګرمي شوه خو آرام چې دی مجبور شو واپس شو فانقلبو یوما واپس شو دوی یو ورځ بعدما اطوال انتظارهم پس دا غینه چې هغوی اوږد کړی و خپل انتظار یو ورځو کې ورځ ور ډېر زیات انتظار یې وکړو وکړو وکړو خو خوند یې ونه کړ واپس لاړل چې واپس لاړل فلما آوو کله چې دوی ورلل الی بیوتهم خپل کورونو ته خالی واپس کورونو ته لاړل لا دمه مې نه دا کړی چې ګورو دلته په يهودو کې یو کس دی هغه د سپاس خپل برج ته وخت سي قتل چې د ده ناګه نظر پر رسول الله ولګید نو د عرب او اوس او قبیله دغه ته وی حضرت خجرج ته د دوی بار نیا نه و اوس او خزرج رونو د دوی د مور نامه و قیله نو आवाज کوي اے د قیلې زامنو هغه چاته چې په انتظار وي هغه راغی دا د یهودي اواز وکړو او فارجلون او خطه یو سړی او فارجلون او خطه یو سړی من یهودا چې هغه د یهودو علا اتمن په یو قلا من آتامهم د قلاګانو د غوینه دا کوم غونډو باندې چې د خلکو قلاګانې جوړې کړي الکه څه شي له ختلی و لامر د پاره د یو کار ينظر الیه چې د قتل هغې ته څه بل کار یو هغه پاس برج ته وخت فبصر برسول الله صلی الله علیه وسلم نو د دسترګې ولګېدې په رسول الله باندې و اصحابه او په ملګرو اوس په دې دشته کې را روان دي دا د شګو میدانی ده او په دې کې را روان دي او مبیزینا په داسې حال کې چې تک کې سپینې جامې اچولې وي په داسې حال کې چې تک کې سپینې جامې اچولې وي په خوا به چې خلکو دشتو کې سفر کو او بیا خاص کر عربو کې نو دا شګې وي د شګو کې داسې ورق غوندې وي لکه د چاندې ورق وړی وړی زری وي په دې باندې چې نور لګي نو د لرې نه داسې ښکاري ته به دا دریاب دی اوبه ښکاري دا په عربو کې د دشتو کې داسي خو دا يهودي وای چې ما کله رسول الله ولید او دا تک کې سپینې جامې وي نو دا سپینواله دومره غالب وو چې هغه د شګوګل هغه پړق بیا نه ښکارېدو یزول بهم لره کېده د دوی د وجنه السرابو شګوګل سراب هغه شګو ته وایي چې نور پې لګي نو د لرې نه سخ کاری اوبه خو چې دی ولید دا یهودي بې قابو شو فلم یملک الیهودی نو قدرت اون لره یهودی برداشت اونکه یهودی اچانک د خلینه دا خبره وته ان قال شوی وی بی اعلی صوته پوچت आवाज سو یا معشر العرب ای جماعت د عربو هاذا جدکم دا ستاسو هغه مقصد دی جد په معنا د مقصد سره مرضی او جد په معنا د صاحب سره مرضی دا ستاسو مقصد دی یا دا ستاسو هغه صاحب دی چې هغه چاته به انتظار کوو نو دوی ملاو شو د رسول الله سره بظهر الحره په غشا د حره رسول الله لا د حره زمکه نه راوتلی نو هغه د کانی تور او کانی جن زمکه نه راوتلی نو فعدل بهم نو رسول الله ووړې دو سره د دوی ذات الیمین خی طرف ته خی طرف ته خدا چې خی صاحبوي چې د مکې نه راځي نو چې د مکې نه مدینه ته راځي نو مثلا په دې لار داسې را روان دی او دلته قبا دی نو چې داسې راته نو دا قبا ریاض خلاص سره راغی کنه اه چې ته داسې راځي نو دغه ځای دی خلاص سره راغی د دې سمې لارې نه وړې دل داسې دې دغه ته وړېدل دا چې کوم ځای نن جماعت جوړ دی قبا دې ځای ته نو پیغمبر علیه السلام وړېد د دوی سره په طرف دخی حتی تر دې پورې دا نن چې کوم قبا دی مسجد قبا پخوا دلته یو قوم آبادو هغه ته وی بنی عمرو ابن عوف دا بنی عمرو ابن عوف دا د اوس قبیله خلق دي دوی دلته آبادو حتی نزل بهم تر دې پورې چې رسول الله راوستل دوی فی بنی عمرو ابن عوف په کم خاندان کې په بنی عمرو ابن عوف کې وذالک یوم الاثنین خو خکل خبر دا ده چه د پیر پروس باندې دوی د دغه نه را روان شوي دي ښه د غار ثور نه که ستاسو خیالو د جمرات پروس باندې دوی د مدینې نه وت... د مکې نه وتلي دي بیا درې شپې هلته کړي دي په ثور کې نو چې راوتلو نو د پیر ورځ وه نو دا را قافله را روانه وه را روانه وه نو بل پیر له دغه ته راورسېدل ریاض څه ورته وایي قبا ته چې قبا ته راورسېدل پیر دی نو بیا پیغمبر علیه السلام د بل پیره پورې بیا دلته ایثار و پیرم اته ورځې دا شوې نهم یې سارو چهارشنبه مې سارو زیارت مې سارو څه دا یولس ورځې سارو او چې د جمعې ورځ شوه نو جواب یې ولیږه مدینې ته چې راشی زه ځمه نو بیا د جمعې په ورځ باندې روان شوی دی غالبا ناوخته روان شوی دی چې لږ یو لږ لاړ شي نو دغه ځای کې مخکې دا خوړو لوی خوړو دلته بیا د جمعې مونځ وکړو د جمعې مونځ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اول مدینه کې کړی دی نو هغه د قضې کې کړی دی تاسو لیدلی دی اوس هلته کې جمعات جوړ دی تا سپین جمعات ته دا رنګ ورکړی دی سړی چې دا مسجد نبیونه په لوی روډ رواني سیده چې زه زینو دا دغه طرف ته راځي ګس لاس تاسو لري او چې د قبا نه راځي نو د اخی طرف ته دی خا فقام اوس خلق دی او ستړي مشي لراتلل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مستړی مو مزل کړی دی بل ډیر زورو نو هغه ناستو او د خلکو د ستړي مشي د پاره دغه ولاړو ابو بکر صدیق فقام ابو بکر نو ادری دا ابو بکر للناس د پاره د ستړي مشي د خلکو وجلس رسول الله اسلام او ناس تو پیغمبر علی السلام سامتن خاموش خلکو دا خیالو ریاضه چې رسول الله راغلی ابو بکر صدیق دی ځکه چې د ده تک سپینه ګیره وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ګیره کې خو سپین نو او بلا خاموشو فتفق من جاء نو شروع شو هغه څوک چې راتلل به من الانصار د انصارونه انصار به چې کم راتلل خو کم انصار چې هغوی رسول الله نو لیدلی ممن د هغې چانه لم یره رسول الله وسلم چې هغه نو لیدلی رسول الله یجی او ابا بکر هغه به راته ابو بکر ته او د سره به ستړي مشي کول چې دا رسول الله دی سوري ته ناست دی ناګن انور شو سور ختم شو پیغمبر ابو بکر صدیق را پاسید صادر را واغشت او د رسول پاک د پاسه ونیو د سوري د پاره خلکو ته پته ولګیده چې وای دا خو رسول الله نه دی دا خو خادم دی رسول الله خو دغه دی چې دا کم دغه دی ناس دی حتی تر دې پورې اصابت اصابت شمسو چې اورسه د نور رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته فاقبل ابو بکر نور مخ کې شو ابو بکر حتا ظلل علیه تر دې پورې چې سورې وکړه په پیغمبر علی السلام بردائه په صادر دا صادر یو ته د پاسه ونیو فعرف الناس نو او پیجن خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علی السلام عند ذالک په دغه وخت کې فلبس رسول الله صلی الله علیه وسلم نو وخت تیر که رسول الله فی بنی عمر ابن عوف په دغه کورنۍ بنی عمر ابن عوف کې بز بز عشر لیلتن صدا پاسه لشپې سیولس یا دولس شپې وکړي بیا مسله وا د جمعات د جمعات مسله وا چې جمعات جوړو په دې کورنۍ کې یو کس دی کلثوم ابن حدم کلثوم ابن حدم هغه را پاسید چې حضرت زما دغه درمن دی او د دینه بهترین ځای نشته دغه جوړ کې جمعات واسس المسجد الذي او رسول الله بنیاد کې خود هغه جمعات اسس علی التقوا چې دا غي بنیاد کې خوده شوی دی په تقوا قران مجید کې په خپل د دې جمعات فضیلت بیان دی چې دا هغه جماعت دی چې د دې بنیاد د الله د رضا او د تقوا په دغه باندې کې خودل شوی دی وصلى فيه رسول الله وسلم او منځ وکړه په دې کې رسول الله بیا د جمعې ورځ شوه ما وی د مدینې خلکو ته هم جواب ولیږو دا دغه دی وسلې وسره دی اورالل استقبال ته د پیغمبر علی السلام نه مخکې روان دي رستم روان دي خي طرف تم روان دي ګس طرف تم سې یو عجیبه خوشحالي ده مشکات کې که ستاسو خیالي تاسو ویلو حضرت انس رضی الله تعالی عنه وی چې رسول الله په مدینه منوره راګټ شو او د دې مدینه خلکو باندې کومه خوشحالي و نو دا نه مخکې تیر شوی ده نه بیا راغلی ده او یو هغه ورځ و چې رسول الله وفات شو نو هغه ورځ باندې چې کم خفګان د مدینه په خلکو وکنه نو دا سو بی اندازې و ثم رکب راحلته بیا رسول الله د قبان شور سور شو په خپل اوخه فساره نو روان شو روان شو هغه او يمشي معه الناس او تلل د سره خلک اوس دلته کې دا بیل بیل قومونه وو یو قوم باندې بچې تیرېدل دوی برا مخکې شو حضرت منګ سره ایثار شه مالم ډیر دی او سړیم ډیر دی پیغمبر سم به ورته وی زما اوښې ته اجازه شوې ده دا پرېږدی چې چېرته دا کېناسته واپسې به بل قوم راغی دا به درته راشي هغوی به سوال وکړه حضرت موږ سره ایثار شه هر څه ډېر دي وایي زما اوښې ته امر شوی دی پرېږدی دی نو راتلا راتلا راتلا د حضرت ابو ایوب انصاری کور نه دی دې کور مخې ته کېناسته او دا سټي داسې وګد که سر یې په ځمکه کېښو پیغمبر سم ورته وایي دقه زمونږ ځای دی حتی تر دې پورې دا اوښه را روانه وه برکت چې دا اوښه کېناسته عند مسجد رسول الله اسلام په خوا د جماعت د پیغمبر علیه السلام کې هلته خو جماعت نو خو بیا د غزې رستو جماعت شو بالمدینه په مدینه کې وهو یصلی فیه او وهو او دغه چې دی یصلی فیه یوم ازن مزبک او پدې کې رجال من المسلمین کسانو سه کسانو د مسلمانانو دغه تباسي مسلمانانو منظم کو وکانه او دا ځای د جماعت دا رسول الله چې دا کم ځای جماعت جوړ کنو دا سو میر بدن دا و دغه اسو ته وسوي درمن میربد هغه میدانې ته وای چې خلک کجوري پاغي کوچي خان یو د زمیدارو درمن دغه پکې غوبلې کوي او یو د باغوانانو درمن دي چې هغوی پکې د کجوري وچي لتمر د کجورو او دا د چاو دا یو دوا لکانو لسهیلن و سهلن دا درمن چې دی دا د چاو دا یو دوا لکانو د یو نامه و سهیل او د بل نامه و سهل لاندې وسره لیکي د دوی د پلار نامه ده رافع ابن عمر د دې دوو کسانو او غلامین دا واړه لکانو یتیمین دواړه یتیمانانو فی حجر اسعد ابن زراره حجر حیبه مخکې وایي او دا و په پرورش د سعد ابن زراره کې سعد ابن زراره دا ډېر لوی صحابي دی د د په پرورش کې یا به ریرونه یا به سو نو د د پرورش کیو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی حين برکت به راحلته کله چې کینا ستپ هغه باندې او خداغه نو سوی هاذا دا ځای چې دی ان شاء الله که د الله خو خینو المنزل دا زمونږ ځای دی ثم دعا رسول الله اسلام بیا راو غوخته پیغمبر علی السلام الغلامین دغه دوالکان چې دا د چا درمند سهیل او سهل فساومهما بالمرمد نو قیمت اولګو د دې دوالو سره د مربد چې لکه دا زیرا باندې خرڅ کې پسو به خرڅ کې قیمت به څومره رسول الله صلی الله غشت لیتخذه د دې د پاره چې پیغمبر اسلام جوړ کړي د غلطه مسجد انجمات فقال د دوا الکانو وی چې نسبا منګه خرڅونه بل نهبه بلکې دا منګه بخشش درکو لکه تا ته یا رسول الله دا په هبه کې بخشش تا ته درکو ته به جمعات جوړ کړه فابا رسول الله صلی الله علیه وسلم انکار وک پیغمبر علی السلام ان يقبله منهما چې دا قبول کړي د دې دواړو نه هبتن هبه الکه دا د جمعه زمکه ده د جمعه زمکه خو سعادت دا دی چې سړی والی او بیا پکې جمعه جوړ کی حتی تر دې پورې خبره کې دوی پیغمبر سم بوتوي نه په پیسو به راکوي او دیوم دا زور زد لګول او چې نه اسې درکو حتی ابتاعه تر دې پورې چې وای غشته داسې منهم د دې دواړو نه لاندې لیکي لس دینار باندې داسې غشته دي خدا جمعه دومره کولاو نو لکه دا نن ښه دا لګو لګ زیو چې په لس دینار یې واغشت نو رسول الله ابو بکر صدیق ته وایي چې ورکه دا دغه دا لس دینار ورکه معلومه شو چې دا ځای غشتل شوی دی او پیسې چا ورکړي دي ابو بکر صدیق ورکړي دي خوش قسمت دی نن چې څومره خلک په هغې کې عبادت کوي او څه تلاوتونه منځونه کوي الله به هماغه اجر هغه ته ورکوي ثم بناه مسجدا او بیا جوړو په دې ځای جماعت په دې ځای باندې جماعت جوړو او چې کله د لیبر کار شو کنه د مزدورانو کار نو پیغمبر علی السلام به د سکار کو لکه د عام خلکو پشان څنګه چې عام صحابه وبکار کو داسې ودم کول وتفق رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع شو پیغمبر علی السلام ينقل معهم چې راوړلې د دې نور خلکو سره اللبنا کچا خخته دا کچا بلاکونه نی اللبنه کچا خخ دی او د لګولې فی بنیانه په آباده د جماعت کې که ستاسو خیال اول داسې چل شوی دی چې جماعت جوړ شو پستنو کجورې وې کجورې چا کمې زیاتې کجورې وې دی ځای کې هغې تی ووالې او چې کوم داسې د دیوالونو په ځای کې به کجورې راتلې هغې پرېښوي چرته به چې کجوري نه وي وهل شوی کجوره به راواغشت هغه به ستن کړه د ستنو د پاسه دغه چت واچو سفر او بیا مثلا دلته ستن ده بیا دلته ستن ده د دوو ستنو منځ کې داسې نه بیا چې په کشه خښتو باندې دغه کړ را بند کړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د صحابه سره دا کچه خخته راوړلې و یقول او رسول الله به وی وهو ينقل اللبن او حال لا دی چې هغه به راوړلې کچه خخته او د ډېر شوق د وجې نه به دا بیت وی سبه وی هذا الحمال لا حمال خیبره هاذا ابر ربنا واطهر دا به وي حمال بار ته وی بار دا کم شي چې تاسو په شار اړولي دې ته وی هاذا هاذا الحمال حمال دا دې بار رسول الله با یا په لمن مبارک کې یا په وګ باندې دا د کچه بلاک دا به راغشتو او ګوته به وته نیول چې دا بار دی هاذا الحمالو دا بار چې دی دا څنګه بار دی دا ناشنا بار دی لا حمال خیبره دا نه دی بار د خیبر د خیبر د علاقې نه هم خلک بارونه راوړي ریاضه و د څه شي بارونه خو یا کجوري یا وسکی او یا غنمی ا د دنیا مسلې وي دا نه د قجورو بار دی نه د وسکو بار دی نه د دانو دی هاذا الحمالو دا بار چې دی لا حمال لا حمال خیبر دا نه دی بار هغه د خیبر چې تاسو د خیبر د علاقې نه کم بارونه راوړی هازا ابرو دا ډیر د ثواب والا دی هازا ابرو دا ډیر د ثواب والا دی ربنا ای زمونږ ربا و اطهرو دا ډیر پاک دی ويقولو کله به داوي ويقولو دا به وي اللهم ان الاجر اجر الاخره فاغفر الانصار والمهاجره اللهم یا الله ان الاجر یقینا اجر او مزدوری شدا اجر الاخرته هغه د اجر د اخرت الکه په اعمالو باندې چې الله کم اجر ورکي او کوم مزدوری په آخرت کې ورکي هغه اجر دی اللهم یا الله ان الاجر یقینا لوی اجر شری اجر الاخره هغه اجر د آخرت دی فرحم الانصار والمهاجره یا الله ترحمو کې پانصارو والمهاجره او پماجرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری دا دوړلیو فتمثل رسول الله بوي بشار رجل شعر د یو سړی من المسلمین د مسلمانانو دلته به پیغمبر علی السلام د مسلمانانو یو شاعر او د هغه مسلمان شعر به دلته وي لم یسم لی چې خپل استاد ماته دا غي نامه نه دا غشتي چا سوکو خو لیکن نور زینو کې راځي چې دا عبد الله ابن رواحه و عبد الله ابن رواحه یو لوی قصیده جوړه کړې ده په هغه قصیده کې یو دا شعر دی چې اللهم ان الاجر اجر الاخره فاغفر الانصار والمهاجره قال ابن شهاب محمد ابن شهاب وی دا یو حدیث دی چې مونږ ته را رسېدلی دی چې رسول الله د یو شاعر پوره بیت ویلی نور چرته مونږ ته حدیثو کې دا نه دی راغلی چې پیغمبر علی السلام چرته د بل شاعر هم د قصیدې غون بیت ویلی دا مونږ ته نه دی را رسېدلی خا ولم یبلغنا او ابن شهاب وی چې نه در رسیدلی مونږ ته فل حدیثه په حدیثو کې چې ان رسول الله تمثل چې پیغمبر علی السلام ویلی وی به بیت شعر یو بیت د شعر تامن چې هغه سوی هغه به پوری غیر هذه الابیات بغیر د دې بیتونو نه چې دا یو بیت د عبد الله ابن رواحه دی چې دا به رسول الله پوره وي خیر ابن شهاب وی ما ته نه دی را رسېدلی نو هغه ته به دا وایو چې تا ته نی را رسېدلی نو دا ضرور نه ده چې پیغمبر اسلام نی ویلی پیغمبر اسلام د نورو شاعرانو د شعرونو هم غونډ غونډ بیت ویل دي دا به تراش ا دومره ده چې پیغمبر شعرونه جوړول نه شاعر نو چې شعرونه جوړول ا د خلکو شعرونه ویل دي د خلکو شعرونو ته غوږ میخې دی اوریدلی هم دي خا حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا اسامه قال حدثنا هشام بن ابي عن فاطمه عن اسماء خان اسماء هشام روایت کوي عن ابيه هشام وې زما دوه استاد دي یو دی عن ابيه د خپل پلار نه چې اوروه دی و فاطمه او بل روایت د فاطمه نه کوي ریاض دا فاطمه چې ده دا د دې هشام خزه ده فاطمه بنت منذر دی ته وی دا د د تر لور ده د تر لور ځکه چې هشام د عروه زوی دی او عروه او منذر سره دواړه روڼو نو دا فاطمه د هشام تر لورم ده او د خزم ده نو هشام د خپل پلار نم روایت کوي او د فاطمه نم کوي او فاطمه بیا د چانه روایت کوي د خپل نیا بی بینا عن اسماء هغه روایت د حضرت اسماء نه کوي سوي دا بیا ابتدا د هجرت تخا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هجرت کو تاسو ویلو ټک کنه غرمه وه چې د ابو بکر صدیق صاحب کور ته راغی ابو بکر ته وای ابو بکر ما ته الله اجازه وکړه د هجرت زوبه بس ابو بکر صدیق زر فورا کور والا ته وی کور کې خلکو ته چې تیاری وکې د سفر د خوراک د پاره تیاری وکې حضرت اسما وی ما ولا تیاری وک ارسم ولا ګوډي کې واچول غریبی دا و چې بیا دونه شین او شه دغه د ګوډي خلم په تړلې وی خا صنعتو سفرتن ما تیار کو خوراک د سفر لنبی صلی الله علیه وسلم و ابي بکر د پاره د پیغمبر علی السلام او د ابو بکر صدیق حين اراد المدینه کله چې هغه اراده وکړه د مدینه ګډي کې خو مې ولار سوا چول فقلت لابي نو ما وی خپل پلار ته چې حضرت ما اجد شیئا زنه مومم په کور کې څه شی اربیته چې زه او تړم په هغې باندې ګوډې کور کې څه شته نه نو یې ما ته وایي چې بچې دا ستا کمربند نه دی دا کومه کپړه چې د املا دې پې تړلې ده دا داسې په اوږدو کې نیمه که که نه نیمه کا یو چیرړی ته وباسه په هغې دا دغه وتړه دا ګوډې او په دې بل طرف باندې ملا تړه الا نطاقی مگر کبر بند زما نو قال پلار رات او وی چې بچه فشقیه دا سری کا په نیم باندې ملا تړه او په نیم باندې دغه ګوډې وتړه ففعلتو نو ما دا کار وکړو خو چې دا مې وکړه د دې وجې نه فسمیتو ما ته نامه کې ښودلی شوه ذات النطاقینې خاوند د دوو کمربندو ځکه چې ما یو کمربندو دوه مې کړو یو مې د ملا نه تاو کو یو مې د هغه ګوډي د خولې نه تاو کو حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء قال حضرت براء ابن عازب وی لما اقبل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه کله چې را روانو پیغمبر علی السلام د مکې نه مدینه ته په دې لار کې تبعه سراقه ابن مالک ابن جوشم داغه پسې شو سراقه ابن مالک ابن جعشم د مخکینی حدیث کې تاسو په تفصیل سره وی چرانیزدې شو فدعا علیه النبی صلی الله علیه وسلم خیره وکړي هغه ته پیغمبر علی السلام چې ربا د دنه مونږ له حفاظت راکې فساخت به نو پزمکه باندې ننوت په دې سراقه فرسه اسدد چې ننوت اپوی شو نو قال سراقه سوی چې حضرت خیریم راته وکړي خو د خیرو په ځای راته اوس دعا وکړي ادعو الله لي دعا غواړه د الله نه زما د پاره او زما د سره دا وعده ده چې ولا ازر کذب تا ته zarar نه رسومه فدعا له پیغمبر علی السلام غل دعا وغوښته بیا سفر دی تلو تلو تلو سخته ګرمي ده او دا سخته ګرمه هوا ده قال راوی وی فعطش رسول الله صلی الله علیه وسلم نو په لاره کې تګې شو رسول الله چې تګې شو فمر براعن رسول الله تیر شو په یو شپن کې دلته لږ مختصر دی ښه مخکې مونږ تفصیل ویلی او بیا پیغمبر اسلام داسې یو تیږي ته راغی د هغه تیږي په سوري کې دی وده شو نو قال ابو بکر الصدیق ابو بکر صدیق وی فاخستو قدهن ما را واغشته یو پیاله نن سبا کاسه ما را واغشته یو کاسه فحلبت فيه نو مارول شو په دې کاسه کې کسبتن د کسبه یو معنی کوي ډکه کاسه او یو کسبه د غتم وي هغه اندازه د لشلو په دې به تاسو پوهیږئ د غوا د لشلو خپل اندازه وي غوا کې څونه پی وي هغه چې کم د لش وخت کې کم وي هغه اندازه د دوه سیره درې سیره څلور سیره نو کسبتا هغه اندازه د لشلو یا یو ډکه کاسه دا مې ترې راواغشت فاتیته ما دا راوړ پیغمبر علی السلام ته فشرب نو هغه ته اوسکلی حتی رضیتو تر دې پورې چې زه خوشاله شوم چې الحمدلله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا او دغه اوسکلی حدثنا زكريا بن يحيى عن ابي اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه عن اسماء که ساجیب غوندې شوق د دې خلکو صحابه کې دا کمال دی چې حالات رکاوټ نه ګرځو د دین د پاره حالات رکاوټ د دین د پاره نه ګرځو دا نه د مو خو خپل ملګری خپه کېږي ما خو دا یو مسله ده چې حالات رکاوټ ګرځي الله دې کی دام لري شي کنه نو بس بیا به پوره الکه سه چالو دواله تلو الکه سه چالو ملما می راغلیو خدایم په خیر کې حالات راواله رکاوټ مگر زوی اوس اسما بی بی نه ده او زمونږ خزی بدو کی په خېټه بچی دی نه میاشتې پوره شوي دي نن سبا د چې بس اوس اولاد کېږي نن سبا خو چې مسله د هجرت راله حالات رکاوټ نه ګرځي چې زما خدا دغه ده دا بیماری ده بس هم دقه سره روانه شوه تلا تلا تلا مدینه منوره ته لا نه رسېدلې چې قبا ته ورسېده رسول الله دغه ته تلو ریاضه د قبا نه دغه ته مدینه ته او په قبا کې دا دغه وشو زوینه دی عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ دا وشو نو حالات راکاوټ نو خ انها حملت چې دا اسما چې دی د دې امیدو بی عبد الله ابن زبیر په خپل بچی باندې چې دا غنامه و عبد الله ابن زبیر قالت دا وی فخرجت زه د مکې نه ووتم په نیت د هجرت روانه شوم و انا متم او زه پوره کوونکی وم هغه مودې د حمل له لکه عام طور همدا دی که نه اوس هم دا خبره ده چې د ښځې نهه میاشتې پوره شي نو بس بیا دغه کیږي کنه بچی کیږي نو انا متمن ز پورا کون کې او ممودې د حمل لا نو فاتیت المدینه زرال مدینه ته فنزلت نو زه دې رشم بقباء په قباء کې فولدته نو ما دغه بچی چې عبد الله دې دا مې راوړو بقباء په قباء کې هغه ځای نه مې را روان کړ مړه څه دغه دي اوسنۍ ښځې خو نه دي چې بچي وشي یو میاشت پورې نه پاسي بچی شوی دی او دغه د کڼ ولا دغه کې او د پلوسې کڼ ولا راوړی او پلانې او پلانې بچی وشو د بچی سره را په غیږ را روانه کړ په غیږ کې بچی را روانه او د درې میله مزلې ووه رااله له مدینې ته او رسول الله ته دغه که پغې کې کېخو پیغمبر علیه السلام دا مبارک لاړې دا راواغشته د خله کې نه غکړې ورکړې دی په فخر کو چې زما بچي عبد الله د ارسن اول د رسول الله لاړې د خېټې ته تللی دي او بیا ول تحنیک او که تحنیک تحنیک دا خه خبره ده سنت طریقه ده پیغمبر اسلام کجوره راواغشته مبارکه خوله کې واچوله شخوند پی وو پسته کړه دی بیا راواغشته دا کجوره اسې دوه ګوتو کې ونیوله او د دې ماشوم د تالو پورې وموګله دا ماشوم د پر ډیره فایده خ ثم اتیت به بیا ما راوړ د خپل بچی د قبانه مدینه ته النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته فوزعته ما کې خود فی حجره پاغه مبارک غیګه داغه کې او ثم دعا به تمرتن بیرو غختله کجوره چلکه کجوره راوړی فمزغها نو رسول الله پاغي باندې شخوند وو او ثم تفل او بیا لاړې واچولې فی فیه په خوله داغه کې د دې ماشوم په دې خوله کې د مبارک لاړې واچولې فکان اول شیء نو اول شی دخل جوفه چې غننه وته ګیړې د عبد الله ته نو هغه سو ریق رسول الله اسلام هغه مبارک لاړې رسول الله وی او ثم حنکه او بیا د تالو پورې اوموګه غلا به تمرتنه هغه جویل شوی قجوره نه هغه او ثم دعا له او بیا رسول الله دعا غوښته دا غدا پاره وبرک علیه او دعا د برکت وکړه دله د دې وجنه کم ماجر چې هغوی مدینه ته هجرت کړو د مدینه په مهاجرو کې چې اول پیدا شوی دی ماشوم نو هغه عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه دی یو دی حبشو ته چې هجرت صحابه وکړی دی نو په حبشو کې چې کم ماجرو هلته چې پیله ماشوم پیدا شوی دی نو هغه عبدالله ابن جعفر دی ښه د حضرت جعفر زوی خو هغه حبشو کې ها وکان اول مولود او د عبد الله اول بچي ولدا چې هغه پیدا شو فی اسلام په اسلام کې د امام بخاری په دې سند کې استاد څوک دی زکریا وی تابعه متابعت کړی د زکریا خالد ابن مخلد عن علي بن مسهر عن هشام عن ابي عن اسماء انها هاجرت الى النبي صلى الله عليه وسلم چې دې اسماء هجرت وکړ په اسلام ته وهي او حال دا دی چې دا چې وحب لا داغه په خېټه باندې سو بچیو بس په خانه بل